اذا کان سبب الطعن فی الراوی کله چې وی سبب د طعن او د عیب پراوی کې وهم یروی دلته دی راوی تا وهم یا وهم راغله من اعله دا اعلهونا اعله بکذا فهو معلل وهو القياس الصرفي المشهور او دا مشهور قیاس صرفی مطابق دی چې د دې اسم مفعول په معلن وزن باندې راځي اے پکار خداو چې دا معلن راغلې وي وهو اللغه الفصیحه او فصیح لغتم داده لكن التعبير بالمعلل من اهل الحديث جاء على غير المشهور في اللغه ها تادی ته چې معلل وای نو دا غیر مشهور فی اللغت ته او د محدثین په لسان راغله ده دا د محدثین اصطلاح ده چې دای د معل په زبان سوی معلل وای د معلل پزه معلل وای ومن المحدثین من عبر عنه بالمعلول بعض محدثین د دینه تعبیر کوي په معلول سره وهو ضعیف خدغه خبره سره اطلع فيه على علت چې خبردارې حاصل کړي شي په دې کې یو علت تقدح في صحته چې هغه عیب راولي د دې په دې صحت کې مع ان الظاهر السلامت من هي سره دین چې ظاهر د حدیث غ سلامتیا د عیب نه خو یو پټ غونتی علت نه پکې چې هغه ماهرین فل فن پیجنی او غیر ماهرین نه پیجنی تعریف د علت څه ده چې دا د حدیث په صحت کې عیب پیدا کوي فیوخذ من تعریف العلہ رانیوی شي معلومې دي شي د تعریف د علت نه چې ها د تعریف د علت دان ان العلت عند العلماء الحديث چې علت پنځ د علما او د حدیث لا بودا يتحقق فيها خلاصې نشته چې ثبوت راشي په دې کې د دوه شرطونو یو الغموز والخفا پټواله دویم القدح یا القدح فی صحت الحدیث د حدیث په صحت کې عیب او توان لې فین اختل واحد منها کچری کم شی یو د دې دواړو نه کان تکون العلت ظاهره لك علت خکاره کله د علت اطلاق د معنا اصطلاحي نه بغیر په بل معنا کیږي یعنی انما ذکرته و یغه چې ما ذکر کو د تعریف د علت نه فل فقره السابعه فی الفقره السابعه وای دا کم علت چې ما ذکر کو په فقره سابعه کې وما کې سابقه کې والمراد بالعلت دغه مراد د په علت سره په اصطلاح د محدثینو کې کله اطلاق د علت کوي د بعض اوقاتو کې علا ایت عنن هر یو عیب چی وی موجه للحدیث چې هغه متوجی وی دی حدیث تا او هغه مخفی نوی